چې وسړې ده میراث ده میراث دی میراث شي میراث دی میراث شي میراث سي میراث ده تندرواله بس داغه او پریشانی او پریشانی او پریشانی یو سړی میراث ده او ډیر مال ور سره دی نوراره ولګي ظالم خپل ترې مړک او یلا او د قتل دعوی په بل سړی باندې وکړه دویم قول دای چې په بنی اسرائیلو کې یو مالدار سړی وو فکانت له ابنتون دا یو بچی دا او نفس مؤنث سماعی ده کنه ده رورا کافیه کې اخر کې چې مؤنثات سماعیه ذکر کین او النفس والکفانی فقل نظربوه ویلمغا وې دې مړی لرا به بازها په بازه حصہ ده نفس د دې نفس حصہ راواله کله کلا سره راواله دا مړې پیدا شي وای شان ربانی ته ګور الله به دې راضي دي کی اوس د دې ځنه ورستو انتقال د خباستونو د اباونه ابناو ته او د دې تمهید په زجر سره ذکر کوي اول د دې تمهید ذکر کوي په زجر چې پکاروا چې په دې حالاتو مشرانو د کشرانو دا سه تفسیری مظهری ابو حیان دا سه ذکر کړي په بحر محیط کې ثم قصد قلوبکم بیا سخت شړون استاسو او چې دا سه سخت زړګي دغه د پاره په حدیث کې ډیر زیات وعید راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وايي څلور د کم بخته علامات دي جمود العين یو د سترګو سخواله چې اوخ کته نه تويږي وقصاء القلب د زړه سخواله وطول الامل اوګد امید لرل والحرص علی الدنيا چې په دنیا حرس حرس نه کیږي هغه وچه تنه زګيري شروع کړه لکه پشان د زګيري دوخه حتا سمعها اهل المسجد ټول جماعت والو اغزګيري واوریدل چې محبوب ته ولې مان لاړې حتا نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتنقها نبی علیہ السلام را کوشو اغستن لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پګی کی ونی ولا غاړه ورکړه فسکنت نو قلار شوا یو روایت کې راځي چې شپږ میاشتو پورې دنه جړه راتللا وچا تندا جماعت ده خو په دین پسې خپه کیږي زګيري کوي او چغي وایي بخاری کې دا روایت هم نشته ده امام بخاری دا روایت نقل کړي نه بني ادم وچا تنه خو ده په دین پسې خپه ده او جاړي او بني ادم تشرف المخلوقات ده په دین پسې ستا زړه نه خفقان ونه وته حسن بصری متعلق ذکر دی یو اردو والا شرح الشفا وای چې کله به حضرت حسن حسن بصری دا روایت ذکر کاو نویل وا اور فرماتے اللہ کے بندو یسو کی لکڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتی تھی تم کو آپ کی زیارت اور آخرت میں ملاقات کا شوق اسی سے زیادہ ہونا چاہیے و دنیا والو دا وچا وچ لرګې ده د نبی په محبت کې زورول کېږي خپد او پریشان ده غمزده ده چونکه تاسو اشرف المخلوقات د نبی د زیارت او دغه د ملاقات شوق تاسو سره دغه نم زیات پکار دی شرح الشفاء 63 صفحه او دریم جلد کې وسم کتا سولار شي داودیه تا داودیه کې په شیشه کې هغه ستن هغه تنه د کجوري بالکل محفوظ ده هغه تنه د کجوري چې په نبی عليه السلام پسې جړه کړي د مثال په صحیح مسلم کې دی چې نبی عليه السلام فرمایي انی لا اعرف حجرا بمکه ز په مکه کې هغه ګټرا ته معلوم ده کان یسلم علیه چې په ما به سلام اچاو مخکې د بیاست زمانہ ما تا غټه معلوم ده چې په ما به سلام اچا والسلام علیک یا رسول الله دا جماعات دي جماعت ده دوی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان احدن جبل يحبنا ونحبه احد غرض ده خدا سے غرض ده چې موږ د احد سره محبت کوو احد زموږ سره محبت کوي صحیح مسلم کې دا حدیث ده په 1393 نمبر حدیث کې دا ذکر ده یعنی جبل احد یو غر دی چې هغه زمونږ سره محبت کوي او موږ دغه سره محبت مونږ لبا الله ستا په وجه عذاب راکی محبوبا کوزیگا کستا په زمون په شابانه ته چرته ونه وجلې شي وای کله چې صبر غر باندې نبی دی صبر غر خو نبی رسول الله ته ته کوزیگا فناداه حرا زبیر په خوا کې جبل حرا دی هغه आवाज کو الی یا رسول الله الی یا رسول الله الله نبی ما طرف ترازا زما طرف ترازا زستا هر خبره ته تیار یم ترتبی وګوره 466 صفحه ورنی جیل کې اصل خبره دای چې کله کله جماداتو کې الله رب العزت داسې څه پیدا کی دارنګ پنځم مثال تسبیح د ټولو اشیاء او ذکر په اسراء کې شاعر وای لما اتا خبر الزبیر توازات لکه ګټو نه کله کله انهار بهيږي نو پکار دا چې پته په ځان کې دا سي همت پیدا کی چې تا د دین نهرونه روان شي تا نه د دین ولې روان شي چې ټوله دنیا ستانه سراب شي او کله ته نه ګورې ګټه رغړي د الله د یاره نه یو مقام نه بل مقام ته لاړ شي نو تم د الله د دیني عالیه د پاره د یو ځای نه ورغړه بل ځای ته لاړ شه چې د الله د دیني عالیه د زنده کولو د ژوند کولو تاکي د همت پیدا شي د ګټي صفات هم پتا کې نه نو ته اشرف المخلوقات پس کې عودرا غربون باشد هی زماس بنی آدم سره د الله غلامی لازمه ده او که بنی آدم نه بنی د الله غلامی وځواسي دا مثال د عود لرګي دی عود کې چې خوشبو نه نو خلک ته بیا خشاکه او سیزلې هغه سوزول کیږي و حضرت انسان ستاو د غټي بیا څه فرق دی اي کې هغه صفات شته دی او تا کې هغه نشته دی وما الله بغافل نه دی الله نه خبره پدې کې تهدید او توبېخ دی الله ستانه نه خبر نه دی یا لرا الله ستا په هر څه باندې خبردار دی تحریف اړول او بدلول بیا تحریف دو قسم ده لفظی لکه بخاری کی تحریف شو یزع الجزیه تپزه یزع الحرب هاي کې خودو دا تحریف لفظی ده دیم تحریف معنوی لکه رستو راضی دراینا پزه راینا پزه یا محبوبا زم لحاظ کا امیان هغه مشرانو خواله لاړ شي علما خپل خواله لاړ شي امیان براله نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چې کومه مسله کوله جو امی خو دې ساده غونډه کې نو هغه به چې یا قسم په خدای زمو مولوی شه هم د قشان مسله کوي زمو په تورات کې هم د قشان زمو مولوی شه کعب ابن اشرف هم داسي وایي الا چې کله واپس بلاړل هغه د ابوی مولي مولي شیبانو ورته چې الله هم تبا کوي دا خو مونږه پټي خبرې دي تاسو دا خبرې حالت ولې وای ولې مولي شیب ویل د الله په دربار کې په تاسو حجت قائم شي چې الله دیو خ نبی پیجنده خ قران پیجنده نو دا حجت بدیو د الله په دربار کې پتا سو قائم کی تاسو نه پوهیږئ یعنی دیو له زورن اور کوله چې ولې داسې کوي قالو اتحدثونهم معنی یاد کړئ ویل بدیو آیا تاسو خبره وای اتخبرونا امي ته امي ولې وایي یا خو امه امیه دا د امه امیه نه ده هغه امه چې هغه ان پړوي دغه نبی عليه السلام یو ځل ویل ان امه امیه لا نكتب ولا نحسب مونږه ان پړ امت یو لیکل حساب نشو کوله الله غفور الرحیم د جنت مینز در نه غواړم الا څنګه خپل والا بای څنګه خپل باغ بای وواد مردان پیشو گئی پاسا پاسا پاسا پر زوګانو کار نه کیږي ومنهم امیون لا یعلمون الكتابا عثمان ذنورین د الله کتاب للی معلومه دا شو چې لوی د تسلی ذریعہ د الله کتاب دی کله چې غم راشي قران لولا تمنا کتاب الله اول ليله واخره لاقا حمام المقادير کله چې ابوبکر صدیق خبر شو چې زما په بچي تهمت لګیدل نو قران وایا نو مزه بدر لدر کوي یو قلب یو مزه وي ستاړه ته یو سکون وي دینه معلومه ده شو چې تش تلاوت چې په ترجمه او دغه په مطلب نه پوهیږي ثواب شته د مرګریا خو الله دلته زورن ورکړ دا چې صرف په تلاوت پويږي نور د قران د ترجمه او د مطلب د خبر نه وګوره ټول علما د اصول سوای اصول حسامی راواله د اصول کتاب ده ازمنګ په درس نظامی کې شامل نو دا قران تعریف کوي نو یار من پشتون شد من پشتون میدانم او بگویا دل تراش من میدانم قرآن مشغولی کی تا سر تا تسوائی دروغ بوي قران ولول لعنت الله علی الكاذبین ظلم بکې او قران ولول او قران وتا ته وای الا لعنت الله علی الظالمین ویحن هغه چاته وایي چې هلاکت ته نږدې شخلا پرې وته نه ده نو د ویل او د ویح فرق معلوم شو څه فرق درو راوای کنه ویل چاته وایي ها چې په هلاکت کې پرې وته ویح چاته وایي چې هلاکت ته نږدې شو قاضی ابو سعود دا فرق کړي نن زمون مسلمانانو په سلو اختمه باندې خاص کر خیرات کوي وای نن سلو اختمه د مړی دا ویوا سړیا مون خو من خو اسرائیل نه یو مون له الله یو مبارک دین را کړه خیرات ممانات د خیرات نشته رونو کم ظالم او کافر وای چې خیرات په مړی پسې مکوا الله اکبر خو ځان نه پکې تخصیصات م جوړوا جمعه او څلوي ختمه پکې ما وایا وقالو لن تمسن النار خلق تلبیس کوي وای خلق خیرات نه مني وای تلبیس ولې کې ګډوډواله په مسلمان ولې کې مو خیرات چا کافر ویل دي چې خیرات بنه کې خو موږ وای په داسې ترتیب وکړه چې الله ته قبول شي ستامړی ته ثواب ورسي زمونږه ګډه کډه کا شو کډه کا نشو خو چې ستا مړی ته ثواب ورسی وقالو لن تمسن النار ا تلبیس ما وی کنه پټکې د پرتګ نه والے الکه داس کې ویوله پټکې سنت نه ده وقالو لن تمسن النار ځان نه دا یو خسته ترتیبي جوړ کړي الکه ټول دنیا سو کاله ده وزره کال هر زر کالو په مقابله کې والله انسان لا یو ورځ ور کوي سزا وزره کال نو سو ورځې به سزای و ورځې چې کله و ما به تیر شو یا ماشاءالله زموږ مړې د اور اخلاص سوال دلته راځي چې آل عمران 24 کې محدودات ویلو دلته محدودات نه ویل دا ولې جواب دلته حال د مليانو د انو علي فنا رانور محدودات ونه ویل محدودا لګي ورځي وي زکه چې دا خو سه باندې چې بندگی باندې کوي مگر د یو الله او د مور او پلار سره باندې کی کوي د خپل خپلوانو یتیمانانو مسکینانو سره وای به خلکو ته خپل خبري او قائم کوي اهتمام کوي د مانزه ور کوي زکات بیا وګرځي د تاسو مگر لک تاسو نه او تاسو مخړون کې د حق نه د دې آیات نه تر 83 آیات پورې دریم خطاب دی او دا خطاب تروات یم آیات پورې تروات یم آیات پورې دا خطاب شروع دی د 83 آیات نه تروات یم آیات پورې او د دې خلاصه دا ده چې انکار د دیو د اوامرونه اتیان د دیو په نواهیو باندې چې الله ورته کم امر کړ دین هغه نه کوي او نواهی چې الله ته من کړ دین هغه کوي سلور اوامر او سلور نواهی به ذکر کوي تتمه د خطاب به په زجر سره لا تعبدون الا الله ابه لاړ رانا دا جی لاړ رانا خو زبا تا په دعا کې نه یرام همیشه به زتا په دعا کې یادوم خپل ابه او خپل دادا په دعا کې مه هروا سلورم وسلت اهل ودهما چستا ابه پاتې شو لاړ د دنیا نه داغه دوست وا داغه د دوست به ډیر خیال ساتي ستا داجی د دنیا نه لاړو او ستا د داجی او سړی دوست نو داغه به ډیر خیال ساتي و زما داجی پستر کو باندې د تاسو ګورم زما پلار به د سره ډیر خېګړه کولا دای دوستو دای خوب ملګری وو نو همیشه داغه سره داغه خیال ساته دام د مور پلار حق دی چې په سخت نظر ورته داجی ته د په سخت نظر وکاته و بدبخت د دنیا دا خوستا پلار دی دا خوستا نوکر خو نه دی دا خوستا ابای دا دل الله کم شان ور کړي او بدبخت ته په سخت نظر ورته ګوري ددا وی او ددا دا حق ادا نه کا دیتا غاق بچي وای نافرمان بچي د الله نه غرق بچي وګوره زاد المسیر 108 کې مور پلار قدر سړی لاله ورشي چې کله لاړ شي کله چې مور نه کله چې پلار نه اله سړی له قدر ورشي مور او پلار خدا به مینته خزانه ده دا ستا د پاره یو بی مینتا چرته الله مور پلار ته نه دی ویلي چې خپل بچی سره خېګړه کوا ولې دا به یو د دادا خېګړه هغه فطرتن دا بس بچی بچی سره الله د دزړه لګولې ده بچه او بچه نافرمانی ډیر ډیر نافرمانی ډیر نافرمانی خدا د د د په زړګي باندې وریږي کله دا خپل ابي وام وهي خو ابي زړه چرته شو کیږي الله ور سره تړل دی ها بچی ظالم توای چې وا تربوره ولې د داجی سره ولې د خپل ابي سره ولې د خپل داجی زړګې چور چور کې د خپل ابي زړګې چور چور کې عزم وکي کله چا ابي او کله چا دادای مونږ به داغه تر مرګ غلامان یو الله شیخ شاپور بویل الله دې داغه په قبر اربها کربها رحمتونه ووري وکلا کلا وستا ابي د خپل ابي چاپی وکي هغه وتا نه پریدي بډای ابي دې دا نو تورته ابي ستا سر دمام نو د دم په بانه باندې با ته دا غي سر چاپی کې بل کمزور د اجي ده د غي په خپو پورې ون خلا او تر کومه پورې چې ته دا غي چاپی کې اوس دعا غواړه کومه دعا چې ته غواړې نو الله به قبلې ذکر زر ربي فی رضا الوالدین دا الله رضا دا ابیدا دا پر رضا کې دا وس ابي راضي دا داجي راضي ده وسلام راضي ده نو چې څه غواړې نو درکې وي هو سخط الرب فی سخط الوالدین کعبه د ناراضه داجی د ناراضه د پتا باندې د قهر سیلاب راوري د قهر باران راوري ته د قهر سر سیلاب ته په خپل هغه پیټ کې اغسته او رواني خو نه پويږي په ځان باندې ظالما نو بالوالدین احسانا خپل ابي دادا سره بل اب کورودان بستا لاس ته ګوري چې د بازار نه راغله نو په ډکو منګولو ده په لاس کې سشته او کنشته او ستا وای بستا د مخ ته ګوري چې زما د بچی په مخ باندې د غم آثار دي کده خوشاله که خوشاله آثاری نو دا خوشاله وي بچیانن خوشاله معلومیږي کله درس نه وځل اړه ما بای بویل پر بچیانن د आवाज کې فرق وو نن دا چلو نن دا چلو هغه د ابي هغه د محبت هغه ډک الفاظ اوس نشته دي او ان شاء الله موږ هم به وفا نه په دعا کې به یادو تر مرګ به یادو اولاد د سه اولاد پرېدا چغه تا ته دعا کوي د مرګ نه رسټو مور او پلار چرته پیدا کی دا کومه خزانه ده عجیبه زمون یو ورور د دلته وشته سمیع الرحمن مولوی صاحب د والد صاحب هغه یو ځل وسغه بیمار ده سخته ستنه دا غدي نو هغه مونږ ته وایي بچیا دا نور استنې د متبر خان ته وایي لکه هغه د خپل درد تیر دی یا وای څنګه ستنې ستادي او ته متبر خان نه دا یو ستند ته وایي د خپل ابای او د خپل دادا دغه محبت نه قربان دغه دغه مینې نه قربان دغه دغه شفقت نه قربان وبالوالدین احسانا یو کس راغې ما ته خیا دی جړلې مېل ولې ته جاړې دایاتونه ته ریدل او هغه جړل مېل ولې ته جاړې وې جاړم پدې زما به مال یو ځای کې کوجدن وکړلا زپای ناراضه وم کله چې کور ودانه مې را لغه زما د طبیعت نه مخالف و وای ما په سخت الفاظ ویل چې دا څه شی راوستي دا زما دی ابای دا مخ بدل شو او غم جړل وی هغه راته وس یادېږي زم ارمان داده چې دا خلا انسانو چې د سپي راوړې ما خپل ابای ته مخ نه ګرځولې وبالوالدین احسانا مور او پلار سره احسان کوي سادیا شرازیا پنده مده بد ذات را بد ذات چون ماهر شود دشنام کرد استاد را هغه ظالم ته ول دین خې چې هغه ظالم سره د استاد د حق را خبر نه دی چې استاد څه شي ته وایي استاد جسم چې تربیت والا دی نو داغه خدا حق دی نو چې استاد روح تربیت کړي تا ته قران خودلې او تا ته حدیث خودلې ته د قران سره آشنا کړې او ته د حدیث سره آشنا کړې تا ته الله خودلې ستا تعلق د الله سره جوړ کړي داغه به حق یو کنه وای سعد رضی الله تعالی عنہ مور ورته بچیا پر روحانی استاد لبنز محمد عربی لا او کزینو زبا بکر تال کوما زبا همیشه د پاره ډوړای نه خورما هغه ابای ډوړای خورا دغه چرګه زموږ د کور په خوا کې د خپل چرګوړي ځان تر ټولول چې زبا لکه وته ختم ده خو چرګوړي هغه خو چرګوړي دي نو ماشومانو هغه چون کې بلای ته دا لاړه دی بلای ته یو ځله پناه شوله خو هغه چرګوړي او هغه ته کړت کړت چې بچو راځي سخت ده حالات خراب دي خو هغه چرته تلل نو اخر کې دا را لاله نو هغه چرګوړي ځان نه لاندې کړه او شان ربانی ته ګوره چې پای باندې غلې وشو نو د کې یو بڼه پاتې نه و بڼه په د کې یو پاتې نه شو خو خپل چرګوړي ځان نه لاندې کړیو هغه بچ شو او دا مزبزب شولا زخمی زخمی شولا یا دا مطلب دی چې ځان بنو باسي ځان بنو وجنه ځکه بل مسلمان دی مړ کنو تبه قصاصن وجل کی نو کبل د مړ کنو د سیدا لکتا ځان چې مړ کا د دې آیات د په هدا پارا شان نزول مفسرینو ذکر کړ دې زکه کا شان نزول ذکر نشي نو د آیات په مطلب باندې پوی دل مشکل دی شان نزول یاد کړ مدینه منوره کې مین په مدینه کې دو د جاهلیت د دور دو ډلې اوسېدلې د مدینه کې مین په مدینه کې چې اوسېدل نو د تاسو ویل الکوای کنه اوس خزرج او حوالی د مدینه د مدینه نه تیر چا پیرا باندو کندو کې اوسېدل ایت کم خلق ویل بنو نذیر بنو قریظه شان ربانی ته ګوره د اوس او د خزرج په میانس کې مشهور جنگونه او جنگ بعاس او فلانه او فلانه او فلانه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تلو نه مخکې عجیب عجیب جنگونه یو ویل خپې به وغزولې سوچته زما خپې پری کی ما دا خپې راټولې کی بل به زبې راټولې کم نه دا څه خبره ده په به ورلا وڅې کړې کیا بات ہے او جنگونه باو داسې جنگونه داسې جنگونه د اوس او د اوس او د خزرج نو او سره مرګرتیا د اهلی کتابو د چاوا د بنو قریظه او د خزرج سره ملګرتیا د اهلی کتابو د کمی ډلې ملګرتیا وا د بنو نذیر د اوس او د خزرج په منځ کې به جنگونه او قیدیان به هم ته کله کله راوستل نو مثال په تور بنو قریظه خداوی سره د اوس سره د بنو قریظه او ملګرتیا وا نو اوس به د خزرج سره جنگ کاو خزرج سره د چا ملګرتیا جوړه شوه بنو نذیر نو کله کله اوس والاو با په قید کې څوک را وستل وروړه د بنو نذیر د اهل کتابونو به هم خلک را وستل نو کله چې بیدار راوستل نورور دی بنو قریزه او په خپل مینس کې جرګه وکړه چې رورا چاندر ټوله کوي ډیر زیاته ولې رورا پر زمونږ یو کتابي راغلې یو بنی اسرائیلی راغلې یو کتابي راغلې او د انپړ د اوس چې کومه ده په قید کې ده چې دا آزاد کو نو ډېر چاندا به وشولا ول زمون په کتاب کې دا سیدی مسله دا مسلمانی دا سړی ګیر شوی دی اگر چاندا به وکړه د مشرانو ډېر چاندا نو څه باندې به هغه خپل کتابي آزاد کا او نور به پچا کې کې خو دی د مشرانو به په جیب کې کې خو دی نو رب ذل جلال په غوي باندې را دوه کو چې ځینې مسله خو منای نو ځینې نه منای الله هو وجلم پتا سو حرام ګرځولې وستلم پتا سو حرام ګرځول نو دا دوه خبرې نه منای او غیوا منای چې قید کې راغې نو سي آزاد نو کم کې چې تاسو فائدہ ده چې سچاندا هغه باندې سړی آزاد سپ جیب کې دی چې هغه آزاد ولې زکه دی ور زمون په کتاب کې دا مسله ده سکه مسله ده تاسو په کتاب کې مسله خو تورات کې توره داوا ټول ته مسله د تورات یاد کړئ الله یقتل بعضهم بعضا ولا یخرج بعضهم بعضا من دیارهم چې ځینی بازینو لره نه وجنای ځینی بازینو لره د کورونو نه نه وباسي نو دا مسله هم پکې وا چې وجنه بنا دا مسله وا چې د کورونو نه به نه وباسي دا مسله وا چې کقید کې راغی نو څه به کوي آزاد نو دی هغه یو مسله منی هغه بلا نو ځکه الله وي افتؤمنون ببعض الكتاب ایتا سیمان لرئی په بازی کتاب باندې او کفر کوي په بازی کتاب فما جزاء من يفعل ذلك دنیا اول ته ویل شي چې په مقابله کې اخر وي وګوره حج 11 نمبر آیات کې دنیا اصغر ته ویل شي چې په مقابله کې اکبر وي دنیا قلیل ته ویل شي چې په مقابله کې کثیر وي مجادله وام کې وم الله بغافل دا جمله د کې سو فائدو د پاره راوړه ځکه يهودو ویل چې د د پلار د د لپاره پلار شته دی الله وايي کده د پلار وې نو موږ به عیسی ابن مریم نه ویلې بلکې موږ به چې عیسی زوی د پلانی او ورکړه موږ عیسی زوی د مریم ته البینات واضح دلائل مضبوط کړه موږ دلرا پر روح پاک سره افکلما جاءکم رسول آیا پس هر کله چرابه تاسو رسول لکه نبی علیہ السلام و حسان ابن ثابت لرا د پاره په منبر باندې حسان ابن ثابت به کیناو فکان ينافح عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نبی علیہ السلام دفاع کوله پاشارو کې وې دنیا والو د خیبر هغه زهر زما په بدن کې ګرځیدل را ګرځیدل هغه نونه چې ما په خیبر کې د زهر کړي وا چا مال چې زهر را کړی فهذا اوان انقطاع الابهری وسدا غ وقت ده چې زما د بدن رګونه پاغي سره اوس پرې کولای کیږي دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زهر او اثر په ځنکدن کې بیا کار شوی نو فریقا تقتلون تاسو وجنای وقالو قلوبنا قل ویل دیو چې زړونه زمونږه د علم نه ډک دي یا ویل دیو چې زړونه زمونږ په پرده کې دي بل لعنهم الله بکفرهم بلکې لعنت کړي په دیو باندې الله